بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی والذاريات ذروا قسم دی په هغو بادونو چې د دونو الوزون کې دي فالحاملات وقرا بیا له اوبونه د درندې شوې ورېځې پورته کوونکي دي فالجاريات يسرا بیا په سپک رفتارۍ سره چلیدونکي دي فالمقسمات امرا بیا د یو لوی کار یعنی باران ویشونکي دي انما توعدون لصادق حق دا ده له کوم شي نه چې تاسو ویرول کیږي هغه رښتیا دي وان الدين لواقع او د عملونو جزا ارومرو رامنځته کیدونکې ده والسماء ذات الحبك قسم دی په بلا بیلو شکلونو لرونکي آسمان باندې انکم لفی قول مختلف د آخرت په باب ستاسو خبره یو تر بله مختلفه ده یؤفک عنه من افک ناغه نامغه څوک اوري چې له حق نه ګرځېدلې دي قتل الفراسون ووژل شول په اټکل او ګمان سره حکم صادروونکي الذين هم في غمرة ساهون هغه کسان چې په دهالت کې غرق او په غفلت کې بیهوشه بی فکر دي هغه ورځ چې دوی له هغې نه ویرول کیږي